کوئ د هغې سره جنگ کوئ هغه قتلوئ نو اوس الله تعالی ذکر کوي حکم د قتل د مومن د مؤمن مسلمان د قتل نه ځان بچ ساتي وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا او ندی جایز هیڅ یو مؤمن مسلمان لره ان يقتل مؤمنا چې قتل کی بل مؤمن مسلمان او جنی بل مؤمن مسلمان وما كان لمؤمن دې کې دا نفي په معنا د نهي او د تحریم سره لکه وما کان لکم ان تؤذو رسول الله سوره احزاب درې پنځوسم آیات کې وراشي نو دې ده کې دا نفي په معنا د نهي او د تحریم سره دی وما کان لمؤمنین ندی جایز هیڅ یو مؤمن لره ای یقتل مؤمنا چې وجنی بل مؤمن مسلمان الا خطا په هیڅ یو وخت کې دا جایز ندی ها که په خطای باندې ته مړ شي نو د هغې حکم واورئ الا خطا په خطای سره د خطای یو سره علماء دا ذکر کړی دی چې د کافرانو مشرکانو په سپونو باندې جنگ شروع شي او په هغې کې یو مسلمان قتل کړی شي یو صورت دغه دی دویم صورت دی دا دی چې یو کافر یو کافر د قتل مستحق وي او بل یو چا باندې ګمان وکړل شي دا هم هغه سړی دی چې کم زوج نما کافر دی او دا غي په ځای باندې بل مسلمان قتل کړی شي دا هم قتل خطا دی یا یو کس ښکار کوي یا نه خولی په هغې باندې ډس کوي د خو ښکار باندې ډس کړی دی خو لیکن ناسا په یو مؤمن مسلمان پکې قتل کړی شي یا په نښه باندې ډس کوي او په مسلمان باندې ولګي امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی دا هم په قتل خطا کې دی یو سړی دی په پات سبب بل باندې ور وګرځېږي هغه لاندې کس مړ شو هسې رانیولی دی اوس پر ځول کې مثلا او هغه راوغورځېده بس مړ شو نو دا هم د قتل خطا صورت دی یو کس بل راکاږي او دواړه وغورځېږي او یو هغه کم راخکون کې چې دی هغه مړ نشي او بل سړی مړ شي یا دواړه مړ شي خو لیکن دا کم یو کس چې دی بل راخکه نو د هغې په عاقله باندې د هغې په ورثو باندې دیت لازم دی دغسې علماو لیکلي دي صورتونه د تصادم هغې ته اکسیډنټ ویلی کي هغه هم قتل خطا دیت په هغې کې لازمي نو دې ځکه الله تعالی دا مسله بیانوي او ما کان للمؤمن ندی جایز چې مؤمن مسلمان دره یقتل مؤمنا چې قتل کې مؤمن لره الا خطا مگر په قتل خطا سره نو که چا په قتل خطا سره او سره قتل کنه داغي حکم ووري ومن قتل مؤمنا چا چې قتل ک مؤمن مسلمان خطا په خطا باندې په تحریر رقبتین نو لازم دی په د باندې په تحریر رقبتین یعنی علیه تحریر رقبتین لازم دی پاده پاغه باندې آزادول د مرئی مؤمنتین مؤمن ودیت مسلمه الی اهله او دیت دې سپارل شوی او وارثانو ته الی اهله وارثانو دغه ته د اهله یعنی وارثان د مقتول هغه ته ودیت ادا کړي الا ان يصدقوا مگر کاغا صدقه کی پما مگر کاغا صدقه کی پما کولو د دیت باندې الا ان يصدقوا مراد د صدقې نه دیت ماپ کول تی مراد دی خو تعبیر ته تعبیر ته شوی دی په لفظ د صدقې سره د پاره د ترغیب ودیت مسلمه الی اهلی مسلمه سپارل شوی آید ادایگی با دغه حق کیږي بغیر د ټال مټول نه بغیر د تنگول نه دیت بور کوي دیت د دې لپاره دی کله چې دیت ورکړل شي ورسو د مقتول ته نو داغي د انتقام غ جذبه کم شي په دې باندې غوسه په دې باندې سړی شي او د دیت څومره دی نو په احادیثو کې مختلف دغه راغلي تفصيلات دغه راغلي دي په سرو زر والو باندې زر دیناره په سپینو زر والو باندې دولس زره درهمه په اوخان والو باندې نبی صلی الله علیه وسلم سلو خان مقرر کړی او دغه سی په واګانو غوایان والو باندې 200 غواګانی او داسې غوایان په ګړو بيزو والو باندې دا غینه زیات مقرر شوی 2000 ګړي بيزي دا مقرر شوی په مختلفو احادیث کې دا غي بیان نغلی دی خو لیکن دی وخت کې علما کرام لیکلی دي چې ته د دیت حساب کیږي د سرو زرو په د سپینو زرو په اعتبار سره وکړل شي نو دا غي حساب د ټولو نه اسان دی 2240 تولی سپینو زرو قیمت درې ولګول شي 2240 تولی سپین زر یا دغه یا دغه قیمت هر څو ته جوړیږي موضح القرآن کې داغه تفصیل بیان شوی دی داغه د قیمت اندازه دی ولګول شي 2240 تولې سپین زر داغه چې څومره قیمت جوړیږي هغه دی ورکړل شي بس دغه صحیح ده بیا دیت ورکول دا د قاتل په ورثو باندې دی داغه په خاندان باندې دی چې هغه ته عصبه ویل کی کاغه بالکل زیات غریبان دي او یا بالکل عصبه نشته لري خپل خپلوان یې نشته لري نو بیا په بیت المال باندې هغه ورکړی کی او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او عمر رضی الله تعالی عنه وی وی د غدیت بادا کیږي په دریو کلونو کې په درې کال کې و د غدیت پوره کړي الا ان يصدقوا مگر که هغه صدقو کې په ماپ کولو د دیت سره په ماپی کولو د دیت سره فإن كان من قوم عدو لكم بين وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فإن كان من قوم دا کان ضمیر راجع دی مقتول خطا انت په ان کان من قوم کچرتوی دا مقتول من قوم دا قوم نه عدو لکم چې دشمن وستاسو وهو مؤمن او دا مقتول خپل مؤمن وي په تحریر رقبه نو ازا نو لازم دی په قاتل باندې آزادول د مړی مؤمنتن مؤمن په قتل خطا کې چې کم مړی آزادیږي نو هغه به بل اتفاق مؤمنی لکه لفظ د مؤمنتین قید سره ذکر شوی او په حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د یو ویند نه پوښتنه وکړه وای عین الله الله تعالی چرته دی نو هغه ویند یو ته ویل په اسمان کې دی الله تعالی بیا تی نبی صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه و زه څوک یم وی ته د الله تعالی پیغمبر نو هغه په کفاره کې بیا آزاد کړله امام مسلم امام ابو داود مسند احمد او داوسی نسائی کې هم دا حدیث موجود دی په ان کان من قوم کچرتوی دغه مقتول چې په خدای سره وجل شوی دی د هغه قوم نه عدو وی لکم چې استاسو دشمن وی دې سمانه ده یو مؤمن مسلمان دی کافرانو سره یو ځای اوسیږي هجرت نه دی کړی الان کې صحیح مؤمن مسلمان دی هجرت نه دی کړی ځکه معذور دی معذور دی لار د هجرت ته نه معلوم یا ډیر سپینګیره دی ضعیف پرې زنانه دی یا ماشومان دی او یا معذور نه دی خو لیکن په ترک د هجرت سره ګناهګار دی او دا د یو مؤمن مسلمان د لاس نه قتل شي نو په تحریر رقبت لازم دی په قاتل باندې آزادول د مرای مؤمنه مؤمن و ان کان من قوم او کچرته وی دغه مقتول چې وجل شوی دی په خدای باندې من قوم د داسې قوم نه بینکم بینهم میثاق چې ستاسو د هغې په میند کې میثاقون مضبوط لوځي میثاق معاهده وي پدیت مسلمه الی اهله نو لازم دی په قاتل باندې دیت مسلمتون سپارل شوی الی اهله وارثانو داغی ته و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق د دې دو مشهور تفسیرونه دا علما بیان کړی یو پکې بیا ډیر زیات اصح دی نو زه تاسو ته غوایم و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق دې دې کې هم مراد درې مقتول خطا ان مراد مؤمن مسلمان دی چې د هغه کافرانو سره اوسېږي چې د هغې سره معاهده شوې ده چې معاهده سره شوې ده مسلمان د هغې سره یو ځای اوسېږي او په خطایې سره د مؤمن مسلمان نه قتل کړلی شي نو په دې کې دیت ورکول شته دی الی اهله د اهل نه مراد خاندان او وارثان مسلمانان هغه تی مراد دي کافرانو ته نشي ورکړي کېدل و ان کان من قو و ان کان من قوم نو که چرته وی دا مقتول چې وجل شوی په خدای سره د داسې قوم نه بینکم چې تاسو مند کې او بینهم او دغه په مند کې میثاقون لوز د موحده د پدیتون مسلمتون الی اهله نو لازم دی په د باندې دیت سوارل شوی الی اهله خپلوانو دغه تا وارثانو دغه تا او تحریر رقبه مؤمنه او آزادول دی د مرئی مؤمنتن مؤمن پمن لم یجد پسیام شهرین متتابعین نو څوک چې اونه موي ونه مومي مرایه بالکل شته دی نه لکه دی وخت کې یا مرایه شته دی خو لیکن د د سره دومره پیسې نشته دی په هغې باندې غلام واخلي یا شته دی خو لیکن مؤمن نشته دی په صيام شهرين متتابعين نو لازم دی په د باندې روجي نیول دو میاشتې متتابعین پر لپسې دو میاشتې به روجي ونیسي توبه من الله دا اسانتیا راغلی د په تاسو باندې د الله تعالی طرف نه توبه من الله شهرین متتابعین دو میاشتې پر لپسې روجي نیول دي دا پر لپسې په زنانه باندې په حیض سره او په نفاس سره د دې هغه پرله پسې والی نه ماتي او په مرض کې د اهل علمو اختلاف دی او د بیا مرض تفصیل بیا فقهای کرامو او دغه سي محدثین او مفسرین دغه تفصیل بیا بیان کړی پس یام شهرین متتابعین لازم دی په د باندې روجی نیول د دوو میاشتې پر لپسې توبه من الله دې ځکه د توبې نه مراد اسانتیا ده دیو جن مفسرین معنا کړی ده په معنا د خپ سره خفف الله تعالی تخفیف او سانتیا راوستلې په تاسو باندې وکان الله علیما او دی الله تعالی پوی حکیم او حکمتون والده الله تعالی پوی لري په قاتل باندې چې دا د خپل رور مؤمن مسلمان په څه اندازه باندې قتلای الله تعالی د هغې په نیت او په حال باندې پوی دی حکیمه الله تعالی چې کم احکام را لګري دي په باره د قتل خطا کې نو بده کې د الله تعالی ډیر زیات حکمتونه دي الله تعالی په دې باندې ډیر پوهیږي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه د مخکې آیات کې مفسرینو او دغه سی فقهای کرامو محدثینو هغه مسلم لیکلی ده زنانه خپل بچی لاندې کی او مړ شي هغه په قتل خطا کړي تفصیل بیا فقهای کرام بیان کړي ومن یقتل مؤمنا متعمدا مخکې بیان د حکم د قتل خطا اوس د هغې نه وروسته بیان د حکم د قتل عمد او حکم د قتل عمد هغه په دوه قسمه دی یو د حکم دنیوي نو هغه بیان شوی دی په سورة الوقرا یو سل اته اویایم نمبر آیات کې کتب علیکم القصاص هغه حکم دنیوي دی دویم د قتل خطا حکم اخروی دی د قیامت نو دې آیات کې الله تعالی هغه بیانوي دې کې حکم اخروی بیانوي و من یقتل مؤمنا متعمدا او چا چې قتل که مؤمن لرا متعمدا په قصد سره په جزاؤه جهنم نو سزا دغه جهنم دی جهنم مخکې مې ورته ویل دي دا جوورې کندې ته وایي په عربۍ کې جهنم ته جهنم ځکه وایي چې ډېر زیات جوور دی او د هغې تفصیل په حدیث کې بیان شوی دی چې د جهنم د سر نه یو غټ غټ پرېګ دی نو په اویاو کالو کې به یخ ته ونه رسیږي دا په صحیح حدیث کې راغلی دی خالدن پیها همیشه وی پای کې پنځه سزاګانې زید هغه جهنم دی دویم خالدن پیها تر ډیر وخت پورې به یې پاغې کې خالدن پیها خلود قرآن کریم کې دو معنو سره استعمال شوی دغسې په کلام عربی کې کله خلود راځي په معنا د مکس طویل سره او کله راځي په معنا هغه زمانہ چې پاغي کې انقطاع نه راځي پاغي کې ختمېدل نه راځي نو دې ځای کې مخکې د مؤمن مسلمان تذکره ده دا قتل چې وکي نو دا مؤمن مسلمان دی او د قتل له مؤمن مسلمان ګناه کبیره ده د اهل سنت والجماعت عقیده په دې کې ده چې په ګناه کبیره سره مؤمن مسلمان نه کافر کیږي نو د دې وجې نه دا خالدن فیها مراد د دې نه ډېر وخت تېرول دي په جهنم کې په جزاه جهنم سزا د هغه جهنم دی خالدن فیها تر ډېر وخته پورې به یې په جهنم کې وغضب الله علیه غضب کړی دی الله تعالی په هغه باندې ولعنه لعنت پې کړی دی الله تعالی پې غضب او لعنت کړی دی او اعد له عذابا عظیما او تیار کړی دی د هغې لپاره عذاب لوی وغضب الله علیه د الله تعالی د طرف نه غضب په دې دی کې یعنی انتقام اخیستل دی د پاره د مقتول بغیر د عفو نه چې د مقتول معاف نه کی د مقتول ورثه معاف نه کی نو الله تعالی به تی دغه لپاره بدل اخلي د دې کې غضب الله علیهم دا ومنل ولعنه او الله تعالی په لعنت کړی دی لعنت دا دی چې دا خاص رحمت د الله تعالی نه چې هغه جنت دی راغی نه محروم شو جهنم ته لاړ و اعد له عذابا عظیما تیار کړی د غیر پر عذاب لوی شان والا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اول ما یقضى بین الناس یوم القیامه فی الدماء اول حساب کتاب چې د قیامت پر ورځ باندې کیږي فیصله نو اوله فیصله به د وینو په باره کې وشي چا په ناحقه باندې څوک مسلمان قتل کړی دی اول حساب کتاب به د هغې وشي په حقوق العباد کې دا ټکی مې ورته ځکه ووایه په بل حدیث کې راغلی دی مخکې مونږ بار بار ویلی دی چې اول حساب کتاب به لمانځه کیږي نو دې حدیث کې راغلی چې اول حساب کتاب به د وینو کیږي نو په حقوق الله کې به اول حساب کتاب د مانځه کیږي او په حقوق العباد کې به اول حساب کتاب د وینو کیږي دغه تطبیق د محدثینو بیان کړی د مؤمن مسلمان قتل دا دومره عظیمه ګناه ده لزوال الدنیا اهون عند الله من قتل رجل مسلم چې یو مؤمن مسلمان قتل کړی شي نو که د هغې په مقابل کې دا ټوله دنیا ختمه شي لزوال الدنیا اهون عند الله من قتل رجل مسلم که دا ټوله دنیا ختمه شي د الله تعالی په دې باندې څه پروا نه خو چې یو مؤمن مسلمان قتل کړی شي الله تعالی په هغې باندې ډېر زیات خفه کیږي بل حدیث کې راځي چې لو اجمع اهل السماوات والارض على قتل رجل مسلم لاكبهم الله في النار کدا ټول دنیا او اسمانونو والا د یو مؤمن مسلمان په قتل کې راجم شي دا ټول به الله تعالی سری کونی په جهنم کې راچي جهنم ته ولاړ شي چا چې په ناحق باندې قتل کړی او چا سره په هغې کې امداد کړی چا وله پتو ورکړي نو من اعان علی قتل مسلمین ولو بشطر کلمتین چا چې یو مؤمن مسلمان په قتل باندې د بل سره امداد وکا من اعان علی قتل مسلمین ولو بشطر کلمتین اگر که د کلمه لري پوره نه ویلې بلکې نیمه کلمه دی ویل د مسلمان د قتل پوره کلمه اقتل قتل کا وستا دا اقتل دی ونه وای بلکې صرف دی اق وایا نو جا یوم القیامت مکتوب بین عینیه دا الله تعالی مخې ته ور قیامت په ورځ باندې راشي د دوانو سترګو په میند کې پرې تندی باندې بلی کله شوی آیس من رحمت الله اے دا الله تعالی د رحمت نه امید انسانه دا یو خوراوله کې قاتل او دا بل قتل او تا سره ول امداد کو ابن کثیر رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی او یو بل ډیر جاته عجیب حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې په ناحق باندې چا یو مؤمن مسلمان قتل کړه قیامت پر ورځ باندې براشي او آخذا قاتله بیمینه او بیساره هغه به نیولې د قیامت پر ورځ باندې یا پر خی لاس باندې او یا پر چپ لاس باندې آخذا رأسه بیمینه او شماله نیولې به او د ده هغه کم ځای چې لګېدلی د هغې نه به وینې روانې وي د الله تعالی د عرش خوا ته به راشي نو دغه مقتول به وی د دې قات د الله تعالی په مخ کې یا رب صل عبدک فی ما قتلنی اوس د دې بندنه ته پوسو کې زې په سوانی وجلای ما د دې بدن نه ویلا ویني بهیږي د الله تعالی مخې ته ور رواني قاتل ویني ولې او د الله تعالی مخې له راولي د عرش خواته د فیصلو ځای ته راولي د الله تعالی د الله تعالی دربار ته راولي دا بیا هغه عدالت نه لري در پاکستان قچرۍ نه دي چې وجنه پکې پته پکې نه لګي د الله تعالی مخې ته براشي الله تعالی و قضاوت کوي نو دغه مقتول بنده بو یا ربی ای زما رب صل عبدک بی ای فیما قتلنی ته دې ته پوسو کې زی ولی وجلیو څومره مؤمنان مسلمانان مجاهدین چې په شهادت باندې رسول شي د قیامت په ورځ باندې بعد دغه مرتدین به دارا واستل شي الله تعالی به پښتنه کوي چې دا دی اولی وجل دی نو بل ورځ د فوج مشر ویل خپل جواب یې وای د اوسنه وی مونږ چې دا طالبان مجاهدین وجنو نو په دې کې لګ د غم شو د سه مکرې پکې شو چې مونږ مجبور یو دا بعضی کارونه مونږ د مجبورۍ د وجنه کو مجبوری ستا سره ته هغه مجبوری خپل وای نو دا به مجبوری دا وای چې ډالر زموږ مجبوری ده مونږ امریکا مونږ يهود او نصارا او اسرائیل او برتانیا مونږ خوشاله ول نو بیا دې ته ټینګ شه چې الله تبارک تعالی بر سره سکی په جزاءه جهنم سزا دغه جهنم دا خالدن پیه تر ډیر وخت پورې وي ساریږي پای کې وغضب الله علیه غضب کړی الله تعالی په دوان یعنی الله تعالی وتی دغه مؤمن مسلمان د پر انتقام اخلي بغیر د هغې د عفو نه ولعنه او لعنت کړی دی الله تعالی په ده باندې و اعد له عذابا عظیما او تیار کړی دی د هغې لپاره عذاب لوی یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا په دې آیات کې پنځم امر سیاسی بیانېږي مجاهدین له بکار دی کله چې سفر کوي تشکیل باندې ځي نو هر چا باندې ډز نه کوي اول له ښه معلوماتو کې چې دا زما دشمن دی او کنه دی مخکې مسله د جنگ بیان شوله د قتال مسله بیان شوله چا پسې تشکیل کې نو پورا معلومات حاصل که یا ایها الذین آمنو یا ایمان والو روایتو کې راغلی دي امام بخاری رحمت الله علیه دا سه ترمذی کې مستد احمد کې حدیث ذکر شوی دی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په تشکیل باندې روانو یو کس له مخې له ورغې السلام علیکم داله په یو ته وایه دا کلمه په هغه وخت کې علامه د اسلام وه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا خیال وکړه چې دیو چې دا د خپل له بچاو د پاره دا کلمه ویلې ده هغه کس یې قتل ک په بل روایت کې راغلی دی چې کس ته ویل زه تسلیم یم او په بل روایت کې سردار راغلی دی چې داسې ویل اشهد الله اله الا الله خو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم خیال وکړ چې دا اوس هسې زمونږ په زمونږ د یری د وجې نه او د ځان د بچ کولو د وجې نه دا کلمه ویله هغه یې قتل کړ نو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې تاسو څنګه سړی قتل کړی دی چې هغه لا اله الا الله یو تاسو قتل کړی دی نو دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل شوي دي د دې آیاتونو مقصد دا دی چې په یو مؤمن مسلمان باندې پوره یقین نه راغلی د کفر د بېدینۍ او د ارتداد نو هغه مو وژنئ مه قتل کوئ یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو یو مسله پکې کومه ذهن کې تشویشات ډیر دي زما په ذهن کې هغه راغلي دي چې دا پوجیان او دا پولیس او آیسای او دا جاسوسان خدا ټولی کلمې وای علامې د اسلام پشته دی ګریه پرېخې دی منځونه کوي زکاتونه او حجونه د هر څه کوي هغې مسلې ته راځم یا ایها الذین آمنو یا ایمان ولو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې سفر کوئ دا پلار د الله تعالی کې په تبینونو تحقیق کوئ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام او مو وایي هغه چاته چې پیش کوي تاسو ته السلام کلمه د اسلام لست مؤمنه لا تقولو دا لست مؤمنه دا مقوله دا قول لا تقولو موای هغه ته سوته موای لست مؤمنه ته چې ته مؤمن نه تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو غواړئ سامان د ژوند د دنیا یعنی که هغه سره کم غنیمت او غیره نو په عند الله مغانم کثیره د الله تعالی سره غنیمتونه ډیر دي حلال غنیمتونه ول الله تعالی درکې کذالک کنتم من قبل فمن الله علیکم دا سوی تاسو مخکې ردینه څنګه ردینه مخکې وایه تاسو هم چې کله په مکه کې وای اسلام هم راوړی نو خپل ایمان هم پټ ساته نو که اوس یو بل سړی تا ته د هغه ایمان معلوم نه دی او تی قتل کی نو الله تعالی دا حالت خو مخکې به تا باندې تیر شوی یو سړی کله خه مجاهدی کله خه مسلمانی خو د یری د وجه نه وینا نشي کولای نو الله تعالی دغه سه حالت خو بتاوانی مخ کې تیر شوی ته هم دغه سه مخ کې وی کنه پمن الله علیکم نه احسان وک الله تعالی بتا سو باندې الله تعالی په دین اسلام باندې کلک کوي هجرت مو کو نو څخه بډا غوانه ویل شته طالب یم او زه مجاهد یم په د بیانونو تحقیق کوي ان الله کان بما تعملون خبیره یقینا الله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبیرن خبردار دی الله تعالی ستاسو په اعمالو باندې پوره پوره پویږي خبیرن خبیره د زیات تعلق ساتي د باطن سره ستاسو په پټو کارونو باندې الله تعالی ډیر زیات خو پویږي الله تعالی په دغه باندې پویږي اوس راځو مسلې ته ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام مست... لست مؤمنا چې بچا باندې علامات د دین اسلام موجود وي نو هغه به نه قتلې هغه به قتلې نه نو دا مرتدین او کافران خو ښه کلمه وای او دیو بیا چیرې قتلیږي ایسای او دغه سي جاسوسان کلمې وای او هغه بیا هم قتلیږي نو دا مفسرین لیکلی دي دغه سي علماي کرامو دغه مسله لیکلی ده یو دی اصلی کافران مشرکان او دویم دی مرتدین یو کس داسې دی چې هغه د شرک او د کفر کارونه هم کوي مثلا قبر ته سجده وکړله د بيدینو نظام هغه مني او د هغې دفاع کوي لکه پوجان او پولیس او کلمه د اسلام هم وای نو دغه په دې آیات کې داخل نه دی بلکې مراد د دینه هغه کافران تی مراد دي چې هغه بالکل د کلمې اقرار نه کوي او مرتدین خو یې هغه ته مرتدین هغه ته وایي چې هغه به کلمه وایي مرتدین خو یې هغه ته چې هغه کلمه وایي بلکې تاسو ته ما یو مسله ویل او دا مې بار بار ویل یو ځل یا دو ځل نه بار بار مې ویل چونکی زمونږ جنگ د مرتدینو په خلاف باندې دی د ارتداد د پاره د ټول د ټول دین اسلام نه انکار کول دا شرط نه دی دا شرط نه دی بلکې د یو اهم حکم د الله تعالی نه چې هغه ثابت په صحیح دلیل سره دا غینه انکار کول دا ارتداد دی او تاسو ته ما دا غیو مثال ویل مثلا یو ښه حاجی صاحب دی مولوی صاحب دی شیخ صاحب دی یا یو تبلیغی صاحب دی یو طالب دی مجاهد دی د جماعت نه راوته او د سی ویل چې د الله تعالی حکم دا مونږ د الله تعالی حکم نه زره دین انکار کومه نو دا سړی به حق کلمه هم وای خه حاجی سی هم دی خه مولوی سی و شیخ سی دی خه مجاهد دی یا خه تبلیغی سی دی دا کافر شو دی خبره باندې چې وای چې مونږ د الله تعالی حکم نه دی لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کوم مرتدینو په خلاف باندې جنگ کړو نو تاسو ته ما ویرله هغه کلمه ویلله هغه روجی نیولې منځونه کول خو لیکینه زکات ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته نه ورکاو نو هغه سره جنگ وکاو په هغه کې ډیر صحابه کرام په شهادت باندې ورسېدل نو یو دین اسلام منل دي د ایمان د صحت د پاره شرط دا دی ټول دین د الله تعالی منل دا د ایمان د صحیح کېدو لپاره شرط دی خو د ارتداد د پاره د ټول دین اسلام نه انکار کول دا شرط نه بلکې د یو حکم د الله تعالی نه چې انکار وکړي چې هغه په شرعي دلیل سره ثابت وي نو دا کوپر دی او دا بی دینی دی اکبار الملحدین کې د دې مسلې بهترین وضاحت موجود دی تبتغون عرض الحیات الدنیا تاسو لټوي غواړی تاسو سامان د ژوند د دنیا په عند الله مغانم کثیره نو د الله تعالی سره غنیمتونه ډیر دي کذالک کنتم من قبل دغه سی وای تاسو مخکې را دینه پمن الله علیکم تاسو ور دینه مخکې وای تاسو خپل ایمان پټ ساتلی نو تاسو ته تاسو د ایمان خو پته نه و چاته خلکو خلکو ته پته نه و تاسو د ایمان نو تاسو په لار باندې روان یې پرې لیکن تاسو هم تحقیق وکړئ هسې نه چې یو سړی مسلمان شوی هغه پټ مسلمانی لکه تاسو هم په مکه کې اول پټ مسلمانان وای که پمن الله علیکم الله تعالی باندې احسان او کزیات شولای طاقت هم پیدا شو هجرت هم وکړ اوس په ډاګه باندې وای چې موږ مسلمانان یو د الله تعالی د دین دعوت کوي ځان ته طالبان وای په تبینو تحقیق کوي ان الله کان بما تعملون خبیره یقینا الله تعالی ستاسو په معلومه باندې خبیرن خبردار دی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله په دې آیتونو کې ترغیب ذکر کی جهاد په سبیل الله ته او رب تیر ما قول سره بالکل ښکارا دی او آسان دی مخکې آیتونو کې ویل شل تحقیق کوي به تحقیق کسوک مړه نه کوي کنه ګناګار بشي نو سوال دا راځي یاره چې غوټ د جهاد نه قلار شونو خوي ځکه سینه چې څوک هم د لاس نه مړ شي الله تعالی وینا نه دا سم کوي ولی که یو سړی اوس د دې عذر د وجې نه منځ نه کوي کې دې شیاره په دې منځ کې د خطا شم خو چې نه کوم نو خدا دا خو خطا خبره دا غلطه خبره نو الله تعالی د د دغه مخ کې احکام نو ورستو ترغیب ذکر کوي jihad په سبیل الله ته چې د دې وجې نه jihad مفرېګ دی خو بلکې تحقیق کوئ الله تعالی چې به کوم احکام من مکلف ګرځولي یې نو بس هغه کوئ نو دا جایز نه دی چې یو سړی وایي زه مونځ ځکه نه کوم کیدای شي زه پکې خطا شم نو که یو سړی دا وایي چې زه جهاد ځکه نه کوم کیدای شي یاره ده لاس ته مسلمان قتل شي نو قلاریدل ته پکار دی الله تعالی قلاریدل ته نه دی پکار لا استویل قاعدون آیات ته سوچ کوئ یو مشکل به کشته دی په دوو الفاظو کې راته هغه حل کوم لا یستوی القاعدون برابر نه دی هغه ناس خلق من المؤمنین د مؤمنانو نه غیر اولی ضرری سوا دغه عذر والونه والمجاهدون فی سبیل الله او جهاد کوونکي په لار د الله تعالی کې به اموالیم په خپل مالونو باندې و انفسهم په نفسونو باندې په ځانونو خپل باندې نو دواړه برابر نه دي غیر اولی ضرر یعنی معذور خلق نه دي په لاس او خپو باندې په سترګو باندې بالکل روغ رمټ دي او بیا هم د الله تعالی په لار کې jihad نه کوي او بل هغه سړی دی چې د الله تعالی په لار کې jihad کوي خپل مال لګي او خپل بدن الله تعالی باندې خرج کړی دی دا دوانه د الله تعالی په نسبت باندې برابر نه دي څنګه برابر نه دي فضل الله المجاهدین دا د غلا یستوی د پر تفصیل لا یستوی برابر نه دی دوانه بلکې فضل الله المجاهدین غورواله ورکړه دی الله تعالی jihad کوونکو د بیا موالیم په خپل مالونو باندې و ان پوسیم او په خپل نفسونو باندې علی القاعدین په غناست خلق باندې درجه په وی درجه سره وکل وعد الله الحسنى او د هر یو سره وعده کړی د الله تعالی الحسنى د جنت دې دې کې سوال دا دی مخکې الله تعالی ویل فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم القاعدین درجه جهاد کوونکي دا غوره دي او غیر جهاد کوونکي غوره نه دي نو دلته کې بیا الله تعالی وی وفضل الله وکل وعد الله الحسنى د هر یو سره الله تعالی لوس کړی د جنت بعض خلک جن... بعض خلک جهاد لتلی دي او بعض نه دي تلی الله تعالی وای د جهاد کوونکو لپاره او د غیر جهاد کوونکو لپاره الله تعالی لوز د جنت کړی دی نو د چا په سر باندې دل چې بغیر د جهاد نه الله تعالی دغه ورکی جنت ورکی چې جهاد کوونکی او نه جهاد کوونکی دوه جنت ته ځي نو بیا جهاد خلک ولی کوي نو جواب به تاسو دا وکړئ وکل وعد الله الحسنه دې ځای کې دوه قسم خلک چې د جهاد نه پاتې شوي دي هغه دوه قسم دي یو معذورین او دویم غیر معذورین مراد دي نو دې ځای کې وکل وعد الله الحسنى د هر یو سره چې دا معذورین دي او جهاد کوونکي دي الله تعالی لوز کړی دی الحسنى د جنت مراد درې کلن نه جهاد کوونکي او پاتې کیدونکي د جهاد نه خو لیکن په عذر سره دغه مراد دي وکل وکل وعد الله الحسنى دغه مراد دي دویم دا چې جهاد پر عین دی خو لیکن د امیر په امر باندې د یو مصلحت په بنا باندې کم مرګري پاتې شوی دی عذر نشته دی خو لیکن پاتې نبی صلی الله علیه وسلم بعضی صحابه کرام د خدمتونو لپاره پاتې کړی دي نو وکل وعد الله الحسنى جهاد پر عین دی غیر معذور دی خو لیکن امیر د مسلمانانو د جهاد نه پاتې ک د یو د یو کار د پاره نو الله تعالی د دغه جهاد کوونکو سره او د غیر جهاد کوونکو سره چې په امر باندې پاتې شوی دی الحسنه وعده د جنتو سره الله تعالی کړې ده دغه معنی ده او دې دې کې دا معنی نه ده چې وکل وعد الله الحسنه که څوک جهاد د الله تعالی په لار کې وکي او کوي نه کینو دوه لپاره الله تعالی لوز د جنت کړی دی دغه معنی صحیح نه ده وفضل الله المجاهدین او غرواله ورکړ دی الله تعالی جهاد کوونکو ته علی القاعدین په ناس خلق باندې اجر عظیمه د ثواب لوی الله تعالی بلوی ثوابونه دی د فار ورکړي درجات منه دا اوس تفصیل دی د اجر عظیم د پاره دا بدل واقع شوی دی غینه درجات ډېری درجې دی منه د الله تعالی طرف نه مغفرتن او بخشش دی د ګناهونو و رحمتن او خاص مهربانی ده الله تعالی بوله درجه ورکي الله تعالی به ګناهونه معاف کوي او الله تعالی به خپل رحم کوي وکان الله غفور الرحیم الله تعالی بخنه کون کې رحم کون کې درجاتین درجی دی مراد درې درجو نه سری حدیث کې داغي تفصیل بیان شوی دی درجاتین یا بدل دی د اجرن نه او یا دویم قول مبصرین دار چې دا مفعول دی د پاره د فعل محذوفه یعنی اعطاهم درجاتین ورکی به الله تعالی دغه مجاهدینو ته ډېرې درجه منه د خپل طرف نه په صحیح حدیث کې راغلی دی الله تعالی سل درجات په جنت کې تیار کړی دي د یوې درجې دومره فاصله ده لکه د ځمکې او د اسمان په مقدار باندې او دا ټولې الله تعالی د مجاهدینو دپاره تیارې کړي دي د شهیدانو دپاره الله تعالی دا تیارې کړي دي و مغفرتن بخشش د ګناهونو و رحمتن او رحمت د رحمت نه مراد داخلېدل جنت ته په دخول اولی سره او د جهنم نه بچاو دی چې په اخلاص سره د الله تعالی په لار کې او جنگيږي شهید شي نو الله تعالی وری ګناهونه معاف کړي الله تعالی ورته په جنت کې درجات درکې لوی مرتبه او جنت ته ولاړ شي د اول وخت نه بغیر د داخليدلو نه جهنم ته جهنم ته مانه دي بلکې د اول نه جنت ته دي ورحمتنا او مهرباني د الله تعالی یقینا وکانه الله دی الله تعالی غفور الرحیم بخنه کون کې رحم کون کې مخکې الله تعالی ویل کوم خلکو چې د الله تعالی په لار کې جهاد نه کړي او کوم چې کړي دي نو دا دواړه برابر نه دي د الله تعالی په نسبت باندې نو دې آیات کې الله تعالی وایي چې چا د الله تعالی په لار کې د اعلی کلمت الله د پاره هجرت کړي او کوم خلکو هجرت نه کړي نو دا دواړه د الله تعالی په نسبت باندې برابر نه دي دا دواړه د الله تعالی په نسبت باندې برابر نه دي او دا شپږم امر سیاسی دی د مسلمانانو حاکم له بکار دی د مسلمانانو مشر له بکار دی چې د مهاجرینو د پاره د هجرت زیو ګوري دیر پاره چې د الله تعالی دین په خې طریقه باندې بیان کړي د الله تعالی دین په خې طریقه سره عملی کړي چې د چا د خوانه پی دباو وغیره نه دغه الله تعالی مشر کړی دی او نور چې د هغې سره شته دی ظالمی انفسهم چې ظلم کوونکي دي په خپل ځان باندې په هجرت نه کولو سره قالو نو او بوای دیو ته ملائک فیما کنتم پس کې وای تاسو چا د الله تعالی دین نه کړي هجرت نه کړي کافران د الله تعالی دین ته نه دی پرېخي نو کله چې ساتي ملائک اخلي نو ملائک په دې پوښتنه وکړي پی ما کنتم په څه کې وای تاسو تاسو د هجرت ولې نه کاو ستاسو عذر سو قالو نو او بویت دیو درو عذر دا هغه خلکو چې هغه هجرت نه کړی د الله تعالی په لار کې قالو او بویت دیو کنا مستضعفین فی الارض مون کمزوري کړل شوی په ځمکه کې یاره بس سه مقرر ته نو ملاو شوی نو قالو ملائک به ته وی الم تکون ارض الله واسعه آیا ولی نو زمکه د الله تعالی پراخه په تو هاجر پیه چې هجرت کړی تاسو باغی کې په یو ځکه د الله تعالی د دین کار نه کیږي د الله تعالی د دین دعوت نشي کولای په کولا او پیزا کې د الله تعالی قانون او نظام نشي منلی نو په یو ځای کې دا خو نه ده چې د خپې نه تړلی بس بل ځای ته لاړ شه د الله تعالی د دین اواز پورته که اے علماء کرامو په پیښور او اسلام آباد او په کراچۍ کې نه پری د الله تعالی د دین دعوت ته یو غر ته وخیجا ځان له اف ام پیدا ک دا غینه بیان ک په جمعات کې رسوک نه پریګدي دغه سی په بازار کې رسوک نه پریګدي د الله تعالی د دین دعوت ته په مدرسه کې نه پریګدي نو هغه زه پریګد کنه بل زه تلار شه د الله تعالی د دین دعوت بیان ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولی خپل کور کلند پر خپل علاقه خپل خپلوان پرې شو کن پولای کما واهم جهنم نو دا کسان زیر دیو جهنم دی او سات مسیره او ډیر بد زیر د ورتلو جهنم ته ودی ورزی او ډیر بد زیر د ورتلو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من جامع المشرک وسکن معه فانه مثله سه څوک چې د کافرانو او د بيدونو خلکو سره یو ځای اوسېږي نو دا هم د هغې په شان ته کړی د هغې په حکم کړی دا بېدینه کېږي حدیث دا ابو داود کې دغه راغلی او بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا امرکم بخمس الله امرنی بهن زرتا پنځه خبرې هغه کوم چې الله تعالی ما ته کړې دي یو هغه سره بالجماعت وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله بالجهاد بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد یو د مؤمنانو مسلمانانو د جماعت سره یو ځای شي او دویم به سمع د مؤمنانو مسلمانانو چې کوم مسؤل دی مشر دی داغي خبره او ری او طاعت او داغي تابعداري کوي ول هجرت دا الله تعالی په لار کې هجرت کوي ما ته الله تعالی حکم کړی دی ول جهاد فی سبیل الله چې هجرت مو کوم بیا الله تعالی په لار کې جهاد کوي دا هجرت اصل کې دا یو مقدمه ده لپاره د جهاد کله چې چا کله چې چا دا غنی کړي هجرت نه کړي نو هغه صحیح جهاد نشي کولای ځکه خپل خپلوان مینی کور کلی مینی پوله پټې مینی خو چې دا هر سره نه پاتې شي نو بیا د الله تعالی دین ته وزګار شي بیا به جهاد په سبیل الله ته ورزګار شي او کم مهاجرینو چې هجرت کړی دی خو لیکن د هجرت نه وروسته هغه د الله تعالی دین پرې خوده د الله تعالی د دین کار پرې خوده دعوت پرې خوده هجرت د جهاد پرې خوده نو دغه صحیح نه دی هغه صحیح هجرت نه کړی هجرت د دې لپاره دی چې د الله تعالی دین ته وزګار شي او حدیث کې راځي دومره فضیلت د هجرت بیان شوی دی د الله تعالی پیغمبر وای چا چې خپل کور کله پرې خو د دغه لپاره د الله تعالی د دین د حفاظت د پاره د خپل ایمان د حفاظت د پاره من پر بدینه من ارض الى الى ارض وان كان شبرا استوجبت له الجنه چا چې خپل کور کله علاقه پرې خو دره د الله تعالی د دین په خاطر باندې نو زر پر جنت واجب شو وکانا رفیق ابراهیم و محمد صلی الله علیه و د دا به مرګره وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره او د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سره ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام هم مهاجر او دغه سی ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هم هجرت کړو نو دا په قیامت کې داغي مرګره او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الاسلام یهدی ما کان قبله وان الهجرت تهدی ما کان قبلها د هجرت چې په صحیح طریقې باندې هجرت وکې الله تعالی به مخکینی ګناهونه په دې باندې معاف کړي مخکینی ګناهونه په دې باندې معاف کړي او بل حدیث کې راغلی دی چې د خپل کور کری نه څومره لري لاړلې هجرت دی وکړه نو الله تعالی به په قیامت کې د جهنم نه دومره لري وساتي اولای کما واهم جهنم دا کسان چې هجرت نه کړي زید هغه جهنم دی او سات مسیره او ډیر بد زید د ورتلو دا علت دی لپاره د الا المستضعفین لپاره دا علت دی کمزوري ولی دی ځکه لا استطيعون حیله طاقت نه لري هغه د باندې کولو حیلتن امام قرطبی رحمت الله علیه وی دا لفظ عام دی ټولو اسباب د خلاصی ته یعنی د خلاصی لارو ته معلوم نه رچ په څه طریقه باندې خلاص شي ولا یهتدون سبیلا او نه پیژني لار د هجرت کولو لار د هجرت کولو ته معلوم نه راځي او تر هجرت نه معلوم نو په اولای کدا کسان عصى الله امید دی لري چې الله تعالی به ایا په عنه معافي وکړي دیو ته وکانه الله عفوا دی الله تعالی معافي کوونکی غفور بخنه کوونکی دی نو دا دو اقسام بیان شول د مهاجرینو یو قسم هغه خلق دی چې هغه په دارالحرب کې په دارالکفر کې د دین اسلام کار نشي کولای او بی دینه دی پکې او هجرت هم نه کوي دروغ باندې کوي باندې چلیږي نه د الله تعالی په نس باندې نو هغه خو پوره مجرمان دي او د غیر پر مخ کې وعید بیان شو دویم قسم هغه خلک دي چې په دغه کې په معذور دي په دارالحرب کې او په دارالکفر کې پاتې کیږي لیکن معذور دي نو په اولای کې عص الله ایاف عنهم او امید دي ساتي د الله تعالی نه چې معافي وو کې الله تعالی دی ته د الله تعالی معافي کوونکې بخنه کوونکې دریم قسم علماو دا ذکر کړی دی په دارالحرب کې پاتې کیږي او د خپل دین اظهار کولی شي د دین اسلام اظهار کولی شي دریم قسم دغه لیکلی دی علما کرام نو هغه خلک دغه لپاره هجرت نه کول ولا دا غوره دي هجرت دی نه کوي کنه په خپل علاقه کې پاتې دی لپاره چې په داخل کې خکارو کی څلور اقسام یا درې اقسام په قهای کرامو او دغه سي تمامي محدثینو ذکر کړي او بل سړی هغه دی چې هغه لار د هجرت هجرت کوي خو لیکنه هجرت کولو لارو ته نه معلوم او دند چې د دین خدمت هم کولی شي خو لیکن لار د هجرت ته نشته لري هجرت کوي خو لیکن لار د هجرت ته نشته لري نو امید دې ساتي ایثار دي شي چې کله ته لار د هجرت ملاو شي بس بیا دی ودی او مې یو هاجر په سبیل الله ترغیب هجرت کولو ته دوه پیدې د هجرت الله تعالی بیانې پر آیات کې او مې یو هاجر په سبیل الله چا چې هجرت وکړ په لار د الله تعالی کې یجد فی الارض مراغمه او به مومی دا پزمکه کې مراغمن زین د اوسېدلو کثیرن ډیر وسعه او پراخي یو کله چې انسان هجرت کوي نو یو غم سره دی چې په کم ځای کې به اوسېږم د اوسېدو ځای به مې نه الله تعالی دغه وهم ازاله وکړله چا چې هجرت وکړه په لار د الله تعالی کې په صحیح نیت سره د پاره د رضا د الله تعالی جد فی الارض او به مې پزما کې مراغما کثیره زینه د اوسېدلو ډېر وسعه او پراخي به عمومي پراخي به عمومي سبا خورمه الله تعالی وي موړ بشي مشکل نه لري زبر د رزق در کومه دویم چې دی کله وهم او ګمان ذهن ته دا راځي هسې نه چې خپل کور کلي نه وځمه خپل مقصد ته ونه رسېږم په لار کې راته مرګ راشي په لار کې راباندې چاپه ولګي نو بیا به څه کومه الله تعالی د هغې جواب هم کوي ومن یخرج من بیته او څوک چې ووته له خپل کور نه مهاجرا الی الله هجرت کوونکی د الله تعالی طرف ته او رسول یې د الله تعالی پیغمبر طرف ته ثم یدرک الموت بیا لاندې کېده لره مرګ بیا راشي د ته مرګ فقد وقع اجره علی الله نو یقینا شو ثواب ده د الله تعالی سره دا علی الله دې کې علی په معنا د عند سره ده عند الله او علی لفظ د وجوب د پر راځي دې ته وجوب تفضلی وای معنی دار چې الله تعالی سره لوس کړی دی چې زه ول اجر در کوم وجوب استحقاقی دا نه دی په الله تعالی باندې د چا حق واجب نه دی وجوب تفضلی معنی دا ده الله وی ستا روا نشته دی نه خو ما په ځان باندې دا مقرر کړي زه والله اجر در کومه دې ته وایي وجوب تفضلی یو دی وجوب استحقاقي چې زما د باندې دا دی نو هغې ته وجوب استحقاقي وي په الله تعالی باندې وجوب استحقاقي د چا نشته دی وکان الله غفورا دی الله تعالی بخنه کوونکی اوس دې ځای کې یو سوال راځي چې عمومي حالات مونږ د مهاجرینو وګورو په هره زمانه کې نو د هغې حالت د کمزورۍ وي پراخی او تکمه معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلی دی دا سه نور ډیرو مفسرینو دا لیکلی دی وای دا الله تعالی وعده دا بالکل رښتونی ده خو لیکنه د خپل ځان اصلاح کول پکار دی دا سه خپل نیت برابرول پکار دی الله تعالی طرف ته پوره توجه پکار ده نو که بیا هم په هجرت کې سختې بې آرامی ده پکې نو دا د الله تعالی تر طرف نه ازمیخت دی د الله تعالی تر طرف نه امتحان دی دا د الله تعالی عذاب نه دی او په دې کې اشاره ده دیتا المهاجر من هجر الخطايا والذنوب ما نه الله عنه ورسوله اصل مهاجر هغه دی چې خپل ګناهونه پرېږدي الله تعالی چې رسنه منع کړی دی د هغې نه منع شي واړه ګناهونه لوی ګناهونه پرېږدي نو کله چې مهاجر په دغه اندازه باندې زندگی تیری الله تعالی بوله خزه د اوسېدو مرکې مراغمن کثیره زینا د اوسېدلو ډیر وسع فراخی به الله تعالی ول ورکې امام مالک رحمت الله علیه لیکلی دی چې په کم چې په کم ازمکه کې سلف صالحین ته انبیای علیه السلام صحابه کرامو ته کنزلی کیږي بد رد ته ویل کیږي او یا ناحق اعمال پکې کیږي نو د هغه ځای نه هجرت کول لا پکار دي امام قرطبي رحمت الله علیه لیکلی ابن العربی په احکام القرآن کې لیکلی دی چې شپږ اقسام د هجرت بیان کړی دي د دې آیات په شرح کې شپږ اقسام دي و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه په دې آیات کې وم امر سیاسی الله تعالی بیانې اهتمام او پابندی کول د منځ په حالت د سفر کې او دغه سي په حالت د خوب کې کده یری حالت دی نو پاغي کې هم د مون پابندي وکړي